أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل يوم الجمعة دام صلاة دا غسل يوم الجمعة ونجد داود زهري بعض صحابه تم دا اثبات شوی دی عمر ابو هرره عمار تا امام مالک هم یو روایت ته چې غسل د یوم الجمعه واجب دی راتلون کا حدیث دلیل در روان دی پنه د جمهور او احناف دی کشوافی دی کو حنابلہ دی بلکې سوي قول امام مالک هم دغه غسل د یوم الجمعه مندوب دی دای مخلوق مستحب دی هغه فرقه چې او وجوب د غسل قائل دي دا غیر لپاره دلیل دا حدیث ابن عباس ته ذکر نبی اسلام قال یوم الجمعه وصل راسکم وان لم تكونوا جنبا واسی بما طیب د خوشبوئی نام استعمال کئ ابن عباس یو غسل چې دی فنام او او د تیب را ته پته نشته فلا اعلمه فواصلو رؤوسکم امر دې امر پاره دې وجوب دې اغتسلو امر دې امر پاره دې وجوب دې دینا استدلال شو دا په کې چې وجوب کوي وایا قال سمعت على المنبر يقول لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه فرمایلي، اذا جاء احدکم یوم الجمعة فلیغتسل، دا د عمر د قول نه استدلال شو چې غسل واجب دی، فلیغتسل امر دی. البته د دې روایت نه معلومه شوه چې څه حادثه ده څه خبره ده عمر په منبر باندې چې دا خبره کوله چې لم تسمعوا چې دا تنبیه وکړه تنبیه چاله ورکړه هغه عثمان له تنبیه ورکړه عثمان غسل نو کړی او د جمعې مان دراغله روس تر روان دي هغه له تنبیه ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی د غسل تا غسل نه کړی وای چه دا اوس د یوم الجمعه دی که دا اوس د صلات یوم الجمعه دی ظاهر دا دی چه دا اوس د صلات یوم الجمعه دی راح لفظ راغی من راح رواح چه دی دا د زوال نه روسته تک سوی فخبر دا دی چه غسل کی بعد زوال او به جمعه مانځ لرش قانون ته به خبره برابر شي رواح برش کو قبل زوال غسل کو هم خیر دی خو چې مون په دغه او داسه او په دغه غسل کی اختلاف نه خبره خرجي او رکو بعد طلوع الفجر یو سو غسلو کی میمین تی او دس مات کی یو دسو کی دنی ایمه وی چه ده یوم الجمعه غسل وشو او دنی نور وی چه ده صلاة یوم الجمعه غسل خونشو په دې غسل باندې خو دې سړي مونږ نه کوو ځکه په مین کې تقلل راغلی د قرائن نه دا معلوم ده چې هو یوم الجمعه هفته کې دا غسل د جمعې پر ورځ دی وای غسل د جمعې په وجه دی محتلم نه مقصد نه دی چې بالفعل په احتلام کې واقع شوی بلکې احتلام کې نه دی بلوغ چې بالي پوهه وینی شک یی شی د اهل صفو چرته یی نشنه یی ثبوت او که یی وسلیه شی اګر چه طیب د اهل وی طیب اهل د زنانه او طیب نو دې کې اشاره ده اختلاط زوجي ته چې اختلاط زوجي دی وکي او د زنانه خو بیری په دې ورځ پوری کې خو پوری دي ترغیب دې ته نه ده خو اعتکاف د دې جایز دی د دې وجنا چې د جمعې ورځ د خوشبي احمد نو کو زنانه خوشبي د خوري لګي دې انکار نه ده دې ته وایي د وجهې د څه اغراضو نه چې هغه وخت کې وو معنی څه حکمتونو اوس دې ته د دې مقصد دا دی چې دا خبره د طریقې د مصالح مرسلونه مصالح مرسله څه مقصد د څه اسباب د وجه نه حکم د غسل وو هغه اسباب را کشوي نو وجوب د غسل هم رفع شوی دی معنی ته دل احساس بعد دی وجوب د غسل د صد وجه نه دی د سعید د اسباب د وجه نه هغه علل اسباب رفع شوی دی نو وجوب هم رفع شوی دی علل اسباب سری ها فمن هم دی ولکنه طهور وخير ليکن سپيد او خير دی فمن اغتسل اغتسل فا حسن ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب هغه معنی تری چې دا معنی د وجنه دا وجوب اول کې او هغه معنی نشته دی وجوب نشته دی زر دی چه زما تاسو خبر کم که په بداګ اول شروع څنګه شوی دا او خلق مجهورین واقع په مشقت کې یلبسون صوف وړو جامې بیا غسرې عمل به پشاغانو کو خادمان نو خرنو خچر نو او جمعه زیقن تنگ مقارب سقا وند کی چتوالا ځکه چې خوله یو د خولې په وجه وړی لمد شي نو د دا قسم بوی ظاهري فوجد النبي صلی الله علیه وسلم تلک الرياح رسول الله اسلام دا بوینه محسوس کړو فقال يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم قد جدا وري فقط سلو غسل کوي موسکۍ د یو کس تاسو نه هم سره مایز من دونه و طیبه خو هغه چې دا د تیلو د خوشبوی نه مومي قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير صوف الله خیر راوستو دی بولو ینا علاوه نور جامع واغستلی وقوف العمل هذا دې د عمل گزاره کېدله نو څو د دې په عام خدمتګاران جوړ شو غلامان پیدا شو ووسع مسجدهم او فراخ شو جماعت دې نو دا وجوب ساقط شو دی به د وعد نه رسو راتله به هیئتهم په شکل د خادمانو کې نو رسول الله اسلام فرمایي لو یغتسلتم کوم غسل کولای دا بخیر فای عائشه دا عائشه دا خبر کوي چې رسول الله اسلام انما کان لهم الغسل د ترغیب کړی دی غسل ته علت التي يعمل ابن عباس دی عثمان فاجبه خبر وکړه قال هغه ته یو ما قال تی ویلی ناشنا خبر دی دا څه وره قال ما قال قلت قال ما دی خو چې ما ذکر انا انت وزات حين سمعت النداء دا خو سر په دا څه اتفاق دی او سن کړه دا خو چې هم مقبل ته عمر وی امان او قد علما ده ته خو پته ده چې نا امرنا بغیر ذالک مونږ ته خو حکم بل شانتم شو جو غسل کوي عمرم دا خبرو کچی ټیک دا غسل مسله خود ته معلومه ده مشرانو کې دا عثمان دی قلت ها وما هو قال الغسل هغه غیر ته دې دراته وی چې غسل دې غیر ته ما انتم ایه المهاجرون الاولون من الناس جميعا تاسو مهاجرین اولون تدا حکم د غسل په ټولو خلکو ته قال دین عثمان عمر دا پتر ته نشته چې دا موقف شهتو او کله مهاجرین اولین دام کړه دې دا چې غسل واجب نه دي قرینه د څه ده عمر نه راغی یو خو عثمان غسل نه کړ دویم عمر والد واپس نه کړ دریم عمر ته چې سړي خبره وکړه عمر یې چیرې مو ته خپل شانتي ویل شي به کو واجب عمر ته پوره تفصیل معلوم دی عمر به تفصیل نه ذکر کوي وي یره پته راته نشته دی پته ولګی چې غوسه فکر ده غوسه نه ده واجب نه ده وایا تجولم دا عثمان دی دا کوم وخت چې تر دې الوزو اذن بعد قدم نه کوله دا چې زور نه وو مانا غسل چې دنه دي کړی نو او دار زور نه وکړه وقد علم رسول الله اسلام کان یوم بن اوسم مالک او سیر رجل عثمان بن عفان مقدمه او سو مرکړه صاحب د دې د ریشه چې غسل نو واجب ولاو واجب وین عمر پدې کې تسامح کولا عثمان ته خامخې چې واپس وصلو کا د دی روایت د ابن عمر نه هم دا معلوم شول چی وجوب نشته وایه. عمر ته تعرض کو چې تعریض به کو چې ولې نه وخت کو او دا غوړ غلې چې دنه وجوم نقلو د عمر واقع د نقل پر دام کړنه دې شلا چې د پزام وجوم نو وای وانما کان لعلت ما قال ابن عباس عائشه دا د هغه وجنه او چې کوم ابن عباس عائشه ویلو صفای کما او جمعه تنګو خد ډیر و بدوی خریدلا او لغایر ذالک یا کی دی چې جنور وجه هم وی ولولا ذالک کو چې دا تعویل نو کوم مونږ چې دا واجبو نو ما ترکه عثمان او سامان واجب نه پرې خود خامخ به غسل کوي او لا ما سکر عمر عمر هم نسا کې ته دا ان امریه او برجو د حکم کولنا عثمان ته دوا پسې حتا یقتلا او دا د صحابه په مخ کې دا کړو شو دا ټول صحابه تقریر وکړو تقریر د صحابه په دې مقام دا اجماع ده وذلك بحضرت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم دیم دام رونه اوریدلو کما سمع عمر وعلموا معناه دیو تم پدې کې معلوموي او نور قرائن دلائل هم شته چې دا په طریقه د غوروالي او د ثواب د حاصلولو نه چې په طریقې د سو وجوب هغه کما سره دی وایي فبها هم دا کول پکار دی و نعمت او ډیر خدي او مخکې حسن ویلې دی اوس افضل ویلې دی خو کو حسن لپه شي کو افضل شي دوانا قدین نی د عدم وجود دی وایا فبها ونعمت ډیر خدای هم دا کول پکارو خره او ذمہ واری ادا ک عدل فرض معنا می څوکړه د سنه چا مصالح فرضی ها مصالح فرض په دې کې جوړ کې او دا فرض دی کنه غسل افضل نه ها که د غسل راز سعد ابن ابي وقاص په وضوی وی لا مغتسل ما خو غسل نه دی کړی د جمعې د سعد اهتمام قبل ورته زوی له تنبیه ورکولا ما كنت را مسلمان ما حب ګمان په مسلمان نو یې د غوسه یوم الجمعه زین خدا معلومیږي چې د ساعت په ځم کې غسل هم واجب ځکه اعتبار مې ډیر شی واور ته دی وکړه ها ځکه چې د اسلام سره دا خبره متعلقه کا وای ها قال يوم الجهر ويوم عرفه زدنا واجب غسل غالما دا په کدا به رضی الله تعالی عنہ اعتراض وایا دا علی یقتل له خپل زوی ته وایي غسل کوه د یوم الجمعه امر یې کړی دا هم سنت دی وجوب خو آثار دي خو د سعد دی که د علي دی که د ابوحنیفه دی که د ابوقتاده دی ها ما خود جنابت غسل کړی دی د سعد نه فقاله غسل الجمعه د دې نه خو بله مسله معلومه شوه چې اهتمام د غسل یې کاوه خو د یوم لپاره یې کاوه د صلات لپاره یې نه کاوه څه لپاره نه کاوه په اهتمام د غسل ووایه خیر له د تداویل کیږي چې دا تا چې کم صحابه ذکر کو کو سات دې کو داجی دې اكو د ابو هر روایت ته کو دا بو خطا در روایت ته د دې ټول درته جواب ما ول دا لې روایت ته جواب اورا علی روایت ته مخ کې جواب کوما وای زازان تن تاسو کو عن الغسل دی ول غسل زنا کامل غسل تپوس کوما نه د په کامل غسل کې درې تلو غسلونه ویل او قران چې ذکر کړی نه د قران فل حکم څخه سلفز نه یو قران چې ذکر کړی نه ده د قران فل حکم ها یاد کړئ قران فی ذکر قرینه ده د څه قران فی حکم اگر چې قران فی ذکر قرینه ده دلیل د قران فی حکم د احناف په نسبت ده او قران فی ذکر قرینه ده د څه د قران فی حکم اوس قران فی ذکر مقارنات په ذکر کې د ذکر عرفه هم ده نو يوم نحر هم ده نو يوم فطر هم ده دا غدرې مون واجب نه دي نو پته ولګي درا چې دا هم واجب نه دي او په دې بالا پیږي چې دا لپاره ته یې دي قران چې ذکر کړي نه ده اے الذی فی ثابت قال یوم الجمعه و یوم الفطر و یوم النحر و یوم عرفه احناف بن وما یو تعبیر کو چې دلیل خونه ده خو قرینه خدا کنه دلیل نه دی څه دی هایا او خذینا تنبیه ورکړه چې ګوره په دې کې تنزیل بریا ده او ته ولې خپل تاوان کې په دې کې ته دې هم تنزیل بدیا ده لما فی من الفضل کبیر او تقلل غسل نه کې تنزیل بدیا ته وایي چې په لکه باندې دې ته ملاویږي دې ته تنزیل بدیا وایي تعویل مې څنګه وکړم دې بریا کې په لږ څه سم دی او ته مسلمان یا دومره لوی خیال دې په خدای وایا ولې مستطيبات کې مشه هم ذکر کړی دی نو قران په ذکر دا کړنه ده دا قران په حکم ته کې خطا سره دی مستطيبات جمع دی او مخکې هو فقط سمع عمر دی ابو رد عمر نو دی یقول عثمان چې عثمان ته ویلي ما ذکرناه ولم يامر برجوع بحضرته عمر عثمان تامر درجونو کړي حال دا و چې په دغه مخ باندې ابو ذر ناسو او رات په دهم نه کړي فزار کې دم دلیل نه لانو عنده كذلك چې د پنځ باندې هم دا حکم دی چې په انبغا محمول دی نه چې په وجوب باندې او قطا دا چې خپل دې ته خبره کړی دا وای هغه خپل دې ته تنبيه وکړه عبد الرحمن ابن عبد الله روایت نه څنګه استدلال تشکیه هغه نه چې کوم روایت نقل له خو مخکې موږ ذکر کړو او جميع ما بينا في هذا قول ابي حنيفه ويوسف محمد رحمهم الله دا تحریر ته ختم به ته بخاری شروع کوخه دا خطا اوس مو جن کېږي د خیر صاحب بحث وی تر وېما چې وی تر میوي نو دې به ما ته دې سب مونږ نه کې اخرنه مونږ نه تر دې کړه